شو د فاریاب ولایت په دولت آباد کې درې ټنګونه ویجاړ پنځلس تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د جوزجان ولایت په قرقین کې یو بیس او یوه پوسته پتحه لس تنه مزدور پولیس ووژل شول شمدې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمدې د هر یو دښمن اوس هم بشپړ خبرونه د زابل ولایت د نوبهار او شینکۍ ولسوالیو ترمنځ د لوړګي پر سیمه بیګا شپه یوه بجه د مزدور دښمن پر پوستو د لیزري وسلو په مټ پراخ وسلوال بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې د شیخو د حیدرې پوسته د بابو د غونډۍ پوسته او د رمو اکا د باغ پای ته نوې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت د شل تنو وژل شویو عسکرو جسدونه پاتې شوي او ګڼ مهمات یې ولجه شوي دي. همداراز د ملکیزو په سیمه کې د دښمن یوه شوبله د خښ کړای شوي مین په مټ ویجاړه شوې او پکې سپاره ټول مزدور عسکر ځای پر ځای وژل شوي دي. د الخندق عملیاتو په لړ کې پرون غرمه یوه بجه د کندهار ولایت د مرکز کندهار ښار د یولسمې حوزې اړوند د لومړۍ آینو مینې په سیمه کې د زابل ولایت د شمولزو ولسوالۍ مزدور ولسوال محمد نصرتیار د مجاهدینو د کمیاب غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو له پیښې وروسته مجاهدین په بریالیتوب سره تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل محمد د غلام ادارې مهم غړی و چې یو بل ورور یې د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ ولسوال دی. دا په داسې حال کې ده چې بېګا ماښام اته بجې د کندهار ولایت د مرکز کندهار ښار د دیارلسمې حوزې اړوند د بابا صاحب کوتل په سیمه کې د ملا صاحب په سرای کې د میشتو امریکایي یرغلګرو تر مستقیمې قومندې لاندې د سپیشل فورس عسکرو مهم او ظالم قومندان ټکر د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو. د فراه ولایت د خاکي سپید ولسوالۍ اړوند د ریچ کلي په سیمه کې د مزدور دښمن یوه چورلکه د مجاهدینو په رسا برید کې وویشتل شوه له ویشتلو سره سم چورلکې په هوا کې اور واخیست په ځمکه راولوېده او پکې سپاره شپږ تنه د مزدورې ادارې کارمندان ځای پر ځای ووژل شول د تخریب شوي چورلکې ټوټې او د وژل شویو جسدونه اوس هم د پیښې په ځای کې پراته دي د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ اړوند د توپخانه قلعه په سیمه کې پرون غرمه دولس بجې د مزدور دښمن په موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د ماسپښین تر درو بجو پورې دوام وکړ د برید په پایله کې درې ټانګونه ویجاړه او پکې سپاره پنځلس تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د جوزجان ولایت قرقین ولسوالۍ د مزدور دښمن په مرکزونو بریدونه ترسره شوي راپور کې راغلي چې په دغه برید کې د مزدور دښمن یو بیس او یوه پوسته فتح شوي اووه تنه مزدور پولیس وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي همداراز یو میل پیکا دوه میله کلاشینکوپ یو میل څلوېښت ډزې یو بم افګن، یو میل خفیفه او ګڼ نور ډول ډول مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. د یاد ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ مرکز د مجاهدینو تر وسلوال برید لاندې دی. د دغه برید په پایله کې د دښمن یوه پوسته په بشپړه توګه د مجاهدینو لاس ته لوېدلې ده. دوه شریر اربکیان وژل شوي او دوه د مزدوري اردو عسکر ټپیان شوي دي. همداراز د درې میله پیکا او یوه پایه هوان په ګډون ګڼ شمېر مهمات هم د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ اړوند الاباد سیمه کې د قطعه خاص یوه پوسته فتح شوه دغه پوسته چې له اوږدې مودې د مجاهدینو تر محاصرې لاندې وه دوه ورځې وړاندې ورباندې یو بل برید ترسره شو چې پکې څلور تنه مزدور عسکر قتل اووه تنه نور ژوبل شول همداراز پرون د ورځې درې بجې یادې پوستې ته څیرمه اربکیانو هم د مجاهدینو له ویرې خپل استوګنځایونه تخلیه کړل او له سیمې څخه وتښتېدل په دې سره د اله آباد او علمانو سیمه چې شاوخوا دوه زره کورنۍ پکې اوسېږي په بشپړه توګه تصفیه او د دښمن له وجود څخه پاکه شوه همداراز د یاد ولایت چربولک ولسوالۍ اړوند تیمورک سیمه کې د ظالم اربکي قومندان امان په پوسته د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د لیزري اصلو په مټ برید ترسره شو په دغه اتلوال برید کې دوه تنه شریر اربکیان ځای پر ځای قتل او د قومندان شیرو په نوم وحشي قومندان مرګونی ژوبل شو له پکتیکا ولایت نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون مازیګر درې بجې د دغه ولایت ارګون ولسوالۍ اړوند پیرکوتۍ سیمه کې د مزدورې اردو په عسکرو د مجاهدینو لخوا د ماین دوې چاودنې ترسره شوې چې له امله د دښمن دوه موټر ویجاړ پنځه تن عسکر قتل او څلور تنه نور ژوبل شول همدارنګه بیګا ماخوستن نهه بجې په یاده سیمه کې د اربکیانو په پوسته هم د مجاهدینو لخوا د سپکو او درنو وسلو بریدونه ترسره شول چې له امله یې دښمن ته د سر او مال زیان اوښتی خو د څومره والي په اړه یې دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي د پروان ولایت مرکز اړوند خلازیو سیمه کې د اجري اردو یو ټانک په ماین والوځول شو د دغې چاودنې په ترڅ کې د دښمن ټانک په بشپړه توګه ویجاړ پکې سپاره پنځه تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول همداراز په یاده سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا د مزدوري اردو یو ټانک په ماین والوځول شو په دغه چاودنه کې ټانک په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول د کابل ولایت د چاراسیاب ولسوالۍ ښار ته څیرمه د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا د چاراسیاب په امنیه قومندان عبدالباري باقیزوی باندې تکتیکي چاودنه ترسره شوه په دغه چاودنه کې د ګوډاګۍ ادارې دوه کارکوونکي ووژل شول او د یاد قومندان په ګډون څلور تنه نور ټپیان شول چې تر دې مهاله د مرګ او ژوند په اړه کره خبر نه دی ترلاسه شوی همداراز د خاکي جبار ولسوالۍ اړوند د چنارو کلي کې د ګوډاګۍ اردو په هغه بیس چې نوې په جوړېدو پیل شوی توغندیز برید ترسره شو د راپورونو له مخې توغندي په ورکړل شوي هدف سم لګېدلي خو د تلفاتو په اړه یې تر اوسه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي د ترلاسه شوي خبر له مخې تېره ورځ مجاهدینو د مرکزي بغلان اته کلي د شریر دښمن له وجود څخه پاک کړل د لوګر ولایت برکې برک ولسوالۍ اړوند نایب خیلو له کلي سره د مزدوري اردو پیاده عسکر د مجاهدینو په کمین کې وختل چې له امله یې پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول همداراز د محمد اغې ولسوالۍ د شیخک کلا په سیمه کې د کابل ګردیز په لویه لاره مجاهدینو د مزدور دښمن په موټریز کاروان برید وکړ په دغه برید کې د دښمن یو رینجر موټر تخریب درې تنه مزدور اسکر قتل او درې تنه نور ټپیان شول همداراز د یاد ولایت مرکز اړوند متاڼیو پله سره د متاڼیو د پوستي اربکۍ قومندان رفیع الله د مجاهدینو تر برید لاندې راغلی په دغه برید کې نوموړی ظالم قومندان قتل ساتونکی یې ژوبل او یو میل کلاشینکوف یې د مجاهدینو لاس ته ورغلی دی د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کابل کندهار په لویه لاره لړمه سیمه کې د مزدوري اردو عسکرو د مجاهدینو له ویرې دوه پوستې تخلیه او د سرژغورنې په هڅه له سیمې وتښتېدل د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ اړوند د بخشه په سیمه کې د مزدور قومندان زال پر موټر د خښ کړای شوي ماین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله مزدور قومندان زال له څلورو ساتونکو سره ژوبل او موټر یې تخریب شو همداراز د یاد ولایت د سنګ اتیش ولسوالۍ اړوند د بادروکي په سیمه کې یو تن مزدور اسکر د درسکو په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو همداراز پرون سهار نه بجې په یاده سیمه کې یو تن بل عسکر د دراسکو په مټ وویشتل شو او زخمی شو د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ په مربوطاتو کې د همدې ولسوالۍ پر امنیه قومندان عبدالرسول غازي د ماین په مټ زوروره چاودنه وشوه د چاودنې له امله نوموړی سخت ژوبل او یو تن ساتونکی یې ځای پر ځای ووژل شو د کونړ ولایت وټه پورې په ولسوالۍ کې څلور تنه پولیس چې په ګوډاګۍ اداره کې دنده لرله وروسته له هغه مجاهدینو ته تسلیم شول چې په حقیقتونو خبر شول او پوه شول چې جنرالانو او د هغوی بادارانو یې په غلطه لاره روان کړي دي او وروستی خبر دا چې د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ اړوند لوړ کلي سره د قاري په نوم د مزدور اردو یو وحشي ظالم او پاهش قومندان چې د شاوخوا لسو پوستو مشرې په غاړه لرله له دوو ساتونکو سره یو ځای ووژل شو یاد قومندان چې په وحشت او پاهشۍ کې نوم درلود له ډیره وخته د مجاهدینو تر هدف لاندې و چې بالاخره پرون د چریکي مجاهدینو د برید په نتیجه کې د خپل بد عمل په سزا ورسید د خبرونو پای د شریعت رادیو درنو هیوادوالو د امریکایي اشغالګرو په مقابل کې جهاد کول زموږ او تاسو د خوښي انتخاب نه بلکې د الله تعالی له لوري را باندې فرض عین امر دی دا سپېڅلی مقاومت زموږ او تاسو عقیدوي ملي او اخلاقی مسولیت دی په دې لار کې باید د هیڅ ډول شیطانی وسوسو ښکار نسو د ګران هیواد په لر او بر کې یرغلګرو او کابل رژیم ته خورا ستر ځاني او محاربوي زیانونه اوښتي ګاڼې پوستې بیسونه او پراخې سیمې ترې نیول شوې په فتح شوو سیمو کې مجاهدینو ته ډیر غنیمتونه لاسته ورغلي او د اسلامي امارت د واک ساحه پراخه شوې ده دښمن د استوګنې پر سیمو چاپو او بمباریو ته زور او دوام ورکړی ملکي هیوادوالو ته یې پراخ ځاني او مالي تاوانونه رسولي خو یوه لویشت یې هم د مجاهدینو د واک په ساحه کې پرمختګ نه دی کړی مهمه لا دا چې مجاهدینو خپلو چریکي او تهاجمي بریدونو ته زور ورکړی چې له امله یې دښمن نور هم سرکوب شوی دی دښمن د سیاسي ضعف او پرله پسې پوځي شکست سره سره په رواني لحاظ ډیر زیات کمزوری شوی که له یوې خوا هره ورځ د مجاهدینو په بریدونو کې دښمن ته په ځاني او مالي لحاظ زیان رسیږي له بلې خوا په ډلو ډلو عسکر د وسلو او تجهیزاتو سره یو ځای د اسلامي امارت غیږې ته پناه راوړي له اشغالګرو او کابل رژیم سره پر کړي کار پښیماني څرګندوي او په راتلونکي کې کلکه ژمنه کوي چې بیا به د دین او وطن له دښمنانو سره ګډ کار نه کوي او له مجاهدینو سره به هر اړخیزه همکاري کوي د اسلامي امارت مسؤلینو د تسلیم شویو کسانو هرکلی کړی له ولس سره د دوی د یوځای کېدو په مناسبت یې شانداره غونډې جوړې کړي انعامونه یې ورکړي او ډاډ یې ورکړی چې مجاهدین به یې د عزت سر او مال حفاظت کوي او له ټولو حقه حقونو څخه به برخمن کیږي د الخندق کاري ګزارونو د دښمن په لیکو کې خپل منځي بې باوري هم زیاته کړې وروستیو نفوذي او فاتحانه تعرضي بریدونو د یرغلګرو او کابل اداري عملیاتي هماهنګي توقف کړې د رژیم په داخل کې خو اختلافات دومره پراخ شوي چې د ورځې او شپې د یو او بل په منځوي کولو کې مصروف دي زموږ باور دی چې د الخندق عملیاتو په جریان کې به دښمن نور هم په سیاسي نظامي او رواني لحاظ کمزوری کیږي خپل منځي تعامل به یې نور هم بحراني کیږي او ځان به د دې جوګه نه ګڼي چې د اسلامي امارت په مشري د روان جهادي مقاومت مخالفت ته دوام ورکړي